بسم الله الرحمن الرحيم والإضافة والإسناد إليه بل خواص معظمه او مکبره او د اسم نه کېدل د اسم دی مضاف الیه په تقدیر د حرف جر باندې او کېدل د اسم دی مسند الیه خجی په دې مقام کې دا یو اعتراض واردېږي چې والاضافه والاسناد ظاهر او متبادر دا ده چې دا دواړه دا بعث فی په دخول د دخول باندې چې الله مې دی او په نفس دخول به عتب نوي په نفس دخول به عتب به نوي ځکه کچرې والاضافه والاسناد د عتب شي په نفس دخول باندې نو لازمیږي فصل په اجنبي سره په مابین د معطوف او معطوف علیه کې او دا ناجایز دی جواب دا دی چې ول اضافه ول اسناد دا دواړه عطف دي په دخولو باندې او دواړه مرفوع دي او عتب دی په چا باندې په دخولو باندې نه په مدخول د دخول باندې چې هغه الله مې دی ولی زکه کچره دا عتب شي په مدخول د دخول باندې نو بیا فساد په معنا کې لازمیږي د څه کیدا فساد په معنا کې لازمي ځکه دخول دخول به به عبارت د شي چې من خواصه دخول اللام ودخول الاضافه ودخول الاسناد الاسناد الیه نه فساد په معنا کې داسې راځي چې دخول دا عبارت ده د ایراد د شینا په اول د کلمې کې دخول څه ته وایي راوړل د شي په اول د کلمې کې یا لحوق د شی دی په آخر د کلمې پورې خبره پوهېږي نه پوهېږي او اضافت دا یو امر معنوي چیز دی اضافت امر معنوي دا یو معنوي چیز دی د قابل د لحوق او د دخول نه دی په اضافت کې لحوق او دخول نه وي قابل نه دی خبر ما نه پوهېږي که نه ځکه اضافت خو نسبت د په مابین د مضاف او مضاف الیه کې او اسنادم نسبت د په مابین د مضاف او مضاف الیه کې خبر باندې پوهېږي که نه ای باقي پات شو دا خبره چې فصل راځي په اجنبي سره په مابین د معطوف معطوفون علیه کې نه جواب داده چې مولا فصل په اجنبي سره ناراضي ځکه مضاف الیه مضاف الیه دا د متممات د مضاف نوی مضاف الیه متممات د مضاف الیه نوی او فصل په متمماتو او په متعلقاتو د شي سره دا فصل په اجنبي سره نه دی کله کنه دی مضاف الیه خو د شي د مکملاتو نه دی د شي د متمماتو نه دی دا غیر متعلقاتو نه دی نو فصل په اجنبي سره دان نه دی خبره باندې پوښ او سوال واردېږي چې مضاف ولې د خواصو د اسم نه وګرځیده مضاف ولې د خواصو د اسم نه وګرځیده جواب دای نه داده چې لوازم د مضاف څه شي لوازم د مضاف لوازم د مضاف چې هغه تخفیف دی تخصیص دی او تعریف دی دا په اسم پورې خاص نو مضاف هم خاص شو په چا پورې ځکه د اضافت دوه فائدې دي طالبانو تاسو به ان شاء الله وروسته په کافیه کې هم راشي یو فائدہ لفظی ده او بل معنوی ده فائدہ لفظی هغه چې کوم ده هغه سقوط د تنوین ده او قائم مقام د تنوین د جانب ده مضاف نه دا لفظي ده او فایده معنوي هغه یا تخصیص د مضاف ده یا تعریف ده مضاف ده او دا سیزونه په اسم پورې خاصو نو مضاف هم خاص شو اسم پورې سوال واردېږي چې زه مضاف الیه ولې په اسم پورې خاص شو مضاف خو خاص په دغه وجه باندې وو چې د دې لوازم خاصو نو مضاف الیه ول اسم پورې خاص او ګرځیدلو جواب دا دی چې دا مضاف الیه دا مدخول له حرف جر دی څه دی مدخول له حرف جر دی او حرف جر اسم پورې خاص نو مدخول هم څه شو دا حرف جر پورې خاص امیر ته نن وخت راغلی سوال واردېږي چې دا قاعده ستا منقوز ده په دې قول د الله تبارک وتعالی باندې چې یوم ينفع الصادقین صدقهم لکه دلته یوم مضاف ده او ينفعو مضاف الیه ده او دا ينفعو فی او تا خو ویلو چې مضاف الیه دا خاصه ده اسم ده نو دا فعل مضاف نه ایرا نه غي راغی کنه تاسو به جواب وکړئ چې دلته دا ينفع مؤول په تاویل د نفع سره يوم نفع الصادقين صدقهم او نفع مصدر ده او مصدر اسم ده خیلم ده که خیلم ده نو سوال دا قاعده د منقوز ده په مررت بزیدین باندې قاعده د منقوز ده مررت بزیدین باندې زګه جدو ته مررت مضاف ده او بزیدین مضاف له دی او مررت فعل له او تا خویل چې مضاف خاصه ده اسم ده پوهه اسدا نو جواب وکي چې ګوره موږ په معنا کې یو قید لګولو چې دا په تقدیر د حرف جر سره وي څه وي دا تقدیر د حرف جر سره مضاف الیه خاصه د اسم د خو په تقدیر د حرف جر سره او دلته مررت به زیدین کې حرف جر تقدیرا نه ده بلکې په لفظ کې د چاغه بادا اخرنه سوال دا ده چې خواص او عوارض دي او مضاف الیه ذات دی نشمیرل د مضاف الیه د خواص د اسم نه نسې کیږي لازمي حمل له ذات حمل لازمي حمل له صرف وسط په ذات مع الوسط باندې نو داغه جواب دا دی چې دلته د ول اضافه معنا دا ده معنی هم مخکې ذکر شوله چې کېدل د اسم دی مسند الیه او دا خبرم کم اعتراض چې په الیزاپاتو کې واردېده هغه اعتراض په والاسناد الیه کې هم واردېږي کم جواب چې هلته و نو هغه جواب دلته دی خبره باندې پوه نه شولې تر مختار شو کنه مخکې سوال واردېږي چې مسند الیه دا ولې خاصه د اسم ګرځېدل مسند الیه ولې د خواصو د اسم نه او ګرځېده جواب دا نه ده چې په مسند الیه کې لابودی د استقلال نه په مسند الیه کې لابودی د استقلال نه د استقلال نه حرف خو غیر مستقل دی حرف کې خو اړوره استقلال نشته دی اما فعل اگر چې په دې کې استقلال شته دی فعل کې او په معنا مستقل باندې دلالت کوي خو فعل واضح وضع کړی دی چې دی به مسند ابدا وي فعل واضح وضع کړی دی چې دی به مسند ابدا وي نو که چېرې فعل مسند الیه واقع شي نو لازم به شي خلاف د وضع د واضح نه لازم به شي خلاف د وضع د واضح خلاف د وضع د واضح نه به خلاف را ښکاره شي سوال واردېږي اساقه چې اسناد خو نسبت د په مابین د مسند او مسلم الیه کې نو څنګه مسندون الیه خاصه د اسم ده نو مسند د هم خاصه د اسم وګرځي حالان کې خبره دا سن ده امر چې څنګه مسند راځي نو دغه فعل هم مسند واقع کیږي خبره پوه نه شو سوال مې ورسې سوال دا دی چې اسناد خو نسبت دی په مابین د مسند او د او مسند له چې څنګه خاصه د اسم وا نه په کار دار چې مسند خاصه د اسم وګرځي او حالان کې خبره دا سینده مسند چې څنګه اسم راځي دا سه مسند فعل راځي تاسو جواب وکئ چې د ول اسناد الیه نه مراد دا دی کون الاسم مسندا الیه فقط د ول اسناد الیه معنی دا ده کېدل د اسم دی مسند الیه فقط په سوال دا وردی چې دا قاعده ستا منقوز ده فواذا قيل لهم امنوا باندې شي معنی اذا قيل له امنو ته امنو مثلا له واقع شوه دی او امنو فعل نه خبره پوي کنه پوي نو تاسو جواب وکئ چې دا دا مو اول په تعبیل د لفظون سره او لفظون څه شي دی اسم دی هغه څه شي دی اسم دی به دا سوال واردېږي چې خواص عوارض دي لکه څنګه چې مخکې اعتراض شو او مسند له دا ذات ده نه نو شمیرل د مسند له د خواص د اسم نه صحیح نه دي ځکه لازمي حمل له صرف وصف ذات مع الوصف باندې جواب دار چې مراد د اسنادونه کون الاسم مسند الیه دی مراد د اسم اسنادونه مسند له دی او دا معنا مصدری ده او دا معنا مصدری ده اما جواب ده دا معنا مصدری ده نو حمل له صرف وسب په ذات معلوم اسباب باندې نه لازمیږي بس کنه یو ختم سبا بخیر سبا بخیر وهو معرب ومبني